بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد أرونو دينان رزي درس دي منغو تاسي د مجاهدینو د غیر قتالي فعالیتونو په باره کې ده د مجاهدینو د هغو کارونو په باره کې ده چې جګړهیز کارونه نه دي خو د جهاد د د عمومي بهیر له ضرورتونو ګڼلی کیږي دا کوم کارونه دي په دې باره کې به ان شاء الله په تفصیل باندې یو څه خبره وکړو تاسو خدمت کې ورونو که چیرې موږ او تاسو د قتال ترڅنګ خپل نور مسؤلیتونه درک نکو هغه چې په حقیقت کې د قتال هدف دی هغه چې په حقیقت کې د جهاد د ثمرې حاصلول یا خوندي کول دي نو یوازې قتال خو ښکاره خبره ده چې دا د ورانۍ کار دی ځکه په دې کې وژل دي وژل کېدل دي کونډول دي کونډ کېدل دي ورانېدل دي د یو چا وېستل دي له خپل له کور او له کلي وتل دي سوځېدل دي سوځول دي ډزې دي وشتل دي بندي کېدل دي زخمی کېدل دي د وینو تویول دي د وینو تویېدل دي خو دا ټول په خپل ذات کې په دې خاطر باندې محترم ګڼل شوی دی که څه هم چې اصلا دا ما تاسو ته مخکې ویلو چې اصلا دا یا طبعا دا کره لكم دا تاسو ته ناخوښه شیان دي خدا چې الله مبارک غنلی او الله دا کار ښه غنلی او دای فرض کړی دی په دې امت باندې او امر ورته کړی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دغه قتال جهاد د ذروه سنام الاسلام غنلی دای د اهداف په خاطر باندې د مقاصد په خاطر باندې کړی چې مقاصد او اهداف هغه اقامت الدین یا د دین قائمول د دین تنفیذول د اسلامی نظام اقامه کول د فساد مخه نیول د کفر شرک بدعات نارواو د دښمن لخوانه د روارد شوو یا را صادر شوو نظریاتو مخه نیول دي او دغه نور کارونه چې ما د تاسو په خدمت کې عرض کړل دا کې په مجموعي شکل باندې دوه عنوانونو لاندې راولو نو یو عنوان به دعوت وي او یو عنوان به تعلیم وي او دعوت او تعلیم دا هغه مهم کارونه دي چې رب العالمین ټول انبیا علیهم الصلاۃ والسلام د امدې کار لپاره را لېږلي دي الله تعالی د انسانانو د لارښوونې لپاره د یو لک او څلیرشت زرو په شاوخوا کې انبیا علیهم الصلاۃ والسلام را لېږلي دي دغه انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام کې د شټولو یې قتال نه وی کړی کې د شټولو یې تور نه وی اخیستی کې د شټولو یې په جګړه کې عملا برخه نه وی اخیستی دا فرصت به ورته نه وی مهیا شوی رب العالمین به ور باندې مأمور کړی نه وی خو ټول چې بل اتفاق کوم کار کړی دی هغه همدغه دعوت الی الله او تعلیم الدین دی خلکو ته د دین ورخودل او د الله دین طرف ته د خلکو رابلل دي د خلکو تزکیه نفس کول خلکو ته د دین ورخودل او د دوی په توسط باندې د دین اقامه کول یا د دین نظام جوړول دا هغه اساسي هدف دی چې رب العالمین د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام لرا لګلونه خودلې دی یاد کړی دی الله تعالی فرمایي وما علی الرسول الا البلاغ او په نور آیتونو کې ډیر ځایونه کې د بلاغ سره د مبین ټکی هم راځي او د دې مبین ټکی لکه څنګه چې ما مخکې تاسو په خدمت کې عرض کړ دا د ابانه نه ده یعنی واضحه ښکارا برجسته قوي رون داسې بیان لتانه غواړي چې خلک ور باندې سم پوي شي د خلکو شبهات د خلکو شکونه د خلکو وسوسې د خلکو پوښتنې دا ور باندې ځواب شي او دغه بلاغ یا دعوت یا تعلیم د دین دا چې په ابانت باندې نه وي په وضاحت باندې نه وي په قوت باندې نه وي او قوت په دې کې هم د القا او د بیان قوت نه وي هم په دې کې د دلیل او د حجت او د برهان قوت نه وي هم په کې د منطق او د عقل قوت پکې نه وي خلک په اسانه نور باندې قانع کیږي دلچسپي ورکې نه کوي د تا د بیان اوریدلو ته نو د دې لپاره چې د تا په دعوت کې د تا په بیان کې ابانت پیدا شي د تا بیان مبین بیان شي بلاغ د مبین بلاغ وي نو په کار د چې ته هم د القا یا د خلکو ته د وینا کولو خورتیا خ استعداد په ځان کې پیدا کی خ قوت په دلیل او په برهان کې پیدا کې یا هغه دلایل ذکر کې چې هغه خو قوت او دلیل لري د اقناع لپاره د بل چا د اقناع لپاره قانع کولو لپاره پاره کې خو دلایل وي نو دغه دوه عنوانونه ورونو دا د جهاد هدف هم دي چې جهاد کیږي په دې خاطر باندې چې خلک له تیارو نه راوېستل شي د کفر مخه ونیول شي خلک په دین باندې پوه شي او د دین د دعوه د دین پیغام د دین احکام د خلکو ته ورسول شي دا به کله د دعوت د عنوان لاندې رسول کیږي او کله به د تعلیم د عنوان لاندې رسول کیږي او د دې دواړو لپاره بیا په منظم شکل باندې په شریعت کې هغه طریقه هغه میکانیزم یې هغه اسالیب یې هغه لارښود یې عمومي چوکاټ یې دا خودل شوی دی او د دین علماو د امت د تاریخ په اوږدو کې دغه اسالیب تدوین کړي دي لیکلي دي کتابونه کړي دي ځینې کتابونه بیا د دین د ښوونې په باره کې راغلي او ځینې کتابونه بیا د فقه الدعوت یا اسالیب الدعوت یا اصول الدعوت یا طرق الدعوت یا د النبوه والانبیاء په نامه باندې کتابونه راغلي چې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د خپل نبوت په کوم اسالیب او کوم طریقو باندې خپل امتونو ته ور رسولای دی ورونو د قتال په باره کې د اعداد په باره کې او د جهاد د عمومي ابحاث په باره کې د موږ تاسو څه درسونه تیر شوي څه درسونه به ان شاء الله ورسره روان وي دا نننې درس د موږ تاسو د هغه فعالیتونو په باره کې ده چې غیر قتالی دي خو ډیر مهم دي او که هغه موږ او تاسو ونه کوو نه د دې قتال یا د دې جهاد افادیت بم کمزورې شوی وي اسمره به تر ډیره حد پورې پلاس نه وی راغلی بیا به خدای نه خاصه موږ او تاسو د داسې او سرنوشت سره مخ شوی لکه په مخکنی جهاد کې چې د روسانو په مقابل کې درلوده او بیا نتیجه لاس را نغله یا نیمه نیمګړې په لاس راغله د قتال ترڅنګ ورونو د قتال د آثارو د قتال د نتایجو خوندي کول دا هم یو مهم کار دی نن ما د تاسو په خدمت کې دلته اول عنوان لیکلی دی د جهادونو کیسې د عنوان په لحاظ باندې دا یو ساده عنوان دی یو سړی به وایي چې د جهادونو کیسې معنا دا چې موږ به غوږ ورته نیولې یو بل څوک به د جهادونو کیسې راته کوي او بس لږ بم سات تیر شي د دې عنوان معنا دا نه ده که څه هم ما قصدا د تاسو د پاره عنوان مختصر او دغه ډول ساده ولیکه ترڅو دا کار دروند ونه بولي په ځان باندې او دا کار داسې ونه غني چې د تاسو لتوانایي د باندې ده د دې عنوان هغه اصلي مقصد یې چې د تاسو په خدمت کې زه عرض کوم هغه دا د ورونو چې په تیرو 15 14 کلونو کې د کفارو په خلاف چې هغه که امریکایان و که برتانویان و که جرمنیان و که ایټالویان و که فرانسویان و که اسپانیایان و که پرتګالیان و که سویډنیان و که د اروپا نور مملکتونه و که هغه کاناډایان و او حتی که هغه استرلیایان و نیوزیلندیان و د دنیا د کفارو یو پنځوس مملکتونه دلته راغلي او دلته خپل پوځیان راوستلي و او دغه پوځیانو د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې اډې جوړې کړې وي او بیا له دغه اډو نه دوی د جهاد او د مجاهدینو په خلاف کلو ولسوالیو لویو لارو ولایاتو غرونو درو دې ته خپاره شوي او الته بیا د منګ او تاسې له ولس سره د منګ او تاسې له جهاد او له مجاهدینو سره د دوی مقابله راغلي جنگونه راغلي الته سخت معرکې شوې دي الته د خلکو د ایمان د ساتنې په خاطر د دین د ساتنې په خاطر د عفت د ساتنې په خاطر د خلکو د آبرو او د ناموس نه د دفاع کولو په خاطر ککرې رغړې دلې دي ځوانان خپل ګل غوند ځواني رجولې دي دغه ټول هرڅ داسې دي چې په تاریخي لحاظ باندې یا په توثیقي لحاظ باندې د دې اهمیت لري د دې لیاقت لري چې دا د هر څه خوندي شي دا د ولي کلی شي ګوري کچېره منګ او تاسو د دغه جهاد چې دا هر کلی کې هر ولسوالۍ کې هر دره کې هر ناو کې په هر خور کې هر شیله کې دا قتال شوی جنگ شوی چیرې د امریکایانو په خلاف چیرته ماینې خودل شوی چیرته جګړه شوی چیرته محاصره شوی دي چیرته مخامخ جګړه شوی ده چیرته یو بل ډول شوی چیرته فدایت شوی ده چیرته یو قرارګاه باندې څوک ورغلی چیرته هغه راغلی دي کله سوځولې خلک وژل دي چاپه غرزولې ده خلک بولې دي ډرون بمبارونه کړی دي که دغه قصې منګه او تاسو و نه لیکو خوندې نه کو لزان سره او دا کتابي شکل تر وا نه وو نو دا به یو څه مو د ورسته ختم شي ځکه چې دا کوم نسل چې دا شی په سترګو لیدلې دي د هغه به په یاد وي خو دا نسل خو یو څو ورځې به وي بل ورځ به دا یا به مړ شي یا به ورنه هیر شي یا به تاریخونه ګډوډ شي یا به مسافر شي بل خو به لاړ شي بل وطن ته بلاړ شي یا به د دې توانایي او استعداد ورکنه چې په دې شیانو باندې بیا لسره فکر وکړي غور په وکړي او بیا دا ولیکي نو دغه نسل چې لیدلې ده دا شیان د مشاهده خبره ده دا نسل به نه لس کاله بعد بنئ شل کاله بعد بنئ 50 کاله بعد به دا نسل نه او نور راتلونکو خلکو ته به څه داسې په مخ کې پراته نه چې هغه یو ګوري نو بیا به د دغه جهاد او د دغه قتال کیسې او یادونه چې په لسګونو زره ځای بلکې په لکونو زره ځای حمله شوې دي او عملیات شوې دي دا به د دې ولس له اجتماعي حافظې نه وتلی وي ختم به وي زه ژوندی مثال درته وایم د روسانو په مقابل کې دلته لس کاله جګړه وشوه د کمونستان وخت چې ورسره کې نو ټول څوار لس کاله جګړه د کمونیزم او د کمونستانو په خلاف کاغه داخلي او که خارجي و دلته د دوی په خلاف جګړه وشوه د روسانو په خلاف په جګړه کې داسې قرباني ورکړ شوې داسې جهادونه وشول داسې مردانګۍ ښکارا شوې داسې لوی عظیم هجرتونه وشول داسې کارنامې وشوې چې کچا لیکلی وای نو پیړۍ به غوښتې وي چې دای خوندې کړي وای او لیکلی وای که تاسو ته زه اوس ووایم د دې نسل د خلکو ته چې د روسانو په وخت کې به مجاهدینو په لوی لارو کې د ولایاتو په لارو باندې د روسانو دومره ټانګونه او موټر سوځولي و چې د یو یو کیلومتر دو دو کیلومتر درې درې کیلومتر په اوږدوالي به د سرک یوې دواړو غاړو ته د روسانو سوي ټانګونه ولاړ و او د دې لپاره چې سرک یې ورنه وزګار کړی بیا به دغه سوي ټانګونه او موټر یو د بل په سر باندې خو د دوه منزله یو د دې لپاره چې سرک یې ورنه وزګار کړی او بل د دې لپاره چې د مجاهدینو نه ځان پناه کړی وي د سو ټانګونو دیوالونه به یې جوړ کړی وو اوس به تاسو ماته وایئ چې چیرې دي نو دا ټانګونه څه شو دا کوم دي که چا د هغې زمانې د حالت په سترګو لیدلی هغه به را سره ومني او یا چا د هغې زمانې اخبارونه مجلې ارشیفونه یا ځینې ویډیوګانې دا لیدلی وي هغه به هم ومني خو اوس نه هغه ارشیفونه د ټولو خلکو لاسته ورسیږي نه اخبارونه او مجلې شته ده هر چا سره بلکې امریکایان چې راغله د پخوانی جهاد آثار فرهنګي آثار چې څونه و د ټول واخیسته تری تم کړل په کتابخانو کې پسې وګرځیدل بازارونو کې پسې وګرځیدل شخصي ارشیفونو پسې وګرځیدل او دا ټول په ارزان ارزان بیه په ډالر باندې واخیسته او ټول یا خوندې کړل ځان سره ویړ خپل استشراقي مراکز ته یا وسوځول تلف یې کړل ترڅو خلکو سره داسې یو یقین پیدا نشي چې موږ دومره زورور روسانو ته ماته ورکول شو نو دغه څوک چې امریکایان د دوی ته خامخا ورکول شو ترڅو یو مثال یو ژوندۍ نمونه په مخ کې ونه لري هغه د جهاد فرهنګ او د جهاد تاریخ ژوندۍ تاریخ د جهاد مثالونه او شواهد د لمنځه یوړل نن په ټول افغانستان کې چیرې منګه د روسانو د زمانه ټانګونه د روسانو د زمانه لویدلې تیارې د روسانو د زمانه سوي موټر د روسانو د زمانه پاتې وسلې وسایل دا چیرې نه وینو ها په یو ځای کې ما ولیدل چې شته ده د پنشیر په دره کې تر یو وخت پورې ما ولیدل زه ورغلم د پنشیر نه د بهارک نه چې شروع د روسانو د ټانګونه چې د بخوانی جهاد په وخت کې سوځېدلی و دا همداسې ار یو په خپل ځای باندې پروت ځکه هغه ساتلی و ده ترڅو چې هغه خپل قهرماني خلکو ته ور باندې وخی چې دا د منګه شیر پنشیر دومره قهرماني درلوده او دومره تیاری سوځولې دونه ټانګونه سوځولې دونه موټر سوځولې دا عین د خاوک تر کوتل پورې د ما په سترګو ولیدل چې هر چیرې همداسې پراته و چیرې په لس غزه کې چیرې شل غزه کې چیرته سل غزه کې چیرته نیم کیلومتر کې چیرته هلیکاپټر پرته چیرته ټانک پرو چیرته طیارې پرته چیرته مثلا نور موټر وسایل دا پراته په مغ خپل کیفیت چې څنګه به و امغه سي پراته و دا په دې خاطر پرې خو چې د خپل خلکو ته جرأت ورکي خپل خلکو ته شهامت ورکي د خپل خلکو تاریخ مخ ته ژوندۍ پروت وي چې دا موږ دغه خلک یو موږ دومره توره کړې موږ داسې قربانۍ ورکړي موږ دغه ډول غیرت لرو دا موږ نه کې واسار او شواهد دي خو په نور افغانستان کې دا شان لمنځه لاړل او دا یا د بیغوري لوجنه یا د غفلت لوجنه یا د غدر او د خیانتونو لوجنه یا د جهاد د قیادت دی یو ډول بې تفاوتۍ له وجه نه دوی په اختلافاتو په نور مشکلاتو او څوکۍ ته پر رسیدلو کې سره یو د بل په خلاف په جګړو کې اخته شول د جهاد فرهنګي آثار د جهاد شواهد او د دې ولس د شهادتونو او د دې ولس د غزواتو د دې ولس د فتوحاتو او د دې ولس د میړانو هغه شواهد او مثالونه دا ټول تالا ترغه شو ختم شو هیڅ شی نن نه دی پاتې چې په ټول افغانستان کې ګوري هیڅ شی نه دی پاتې په سلګونو تیارې سوځېدلې پرتې وي په سلګونو تیارې او په زرګونو ټانګونه سوځېدلې پراته وو په لسګونو زره سوځېدلې موټر به پراته وو دونه وسلې له روسانو نه پاتې وي چې یو یو عادي عادي قومندان بنچیر د په ولایت په ولسوالۍ کې په خپل قرارګاه کې درې څلور پنځه بیم شانزده بیم چل توپونه درولي وزانته نورونو هغه شی نن لمنځه لاړل او هغه قرباني چې شوی وي هغه لوی لوی معرکې چې تیرې شوی وي هغه که تدوین شوی وي لیکل شوی وي توثیق شوی وي تاریخ شوی وي نو د منګ د ولس د سرلوړۍ لپاره او د راتلونکو نسلونو ته د درس لپاره د یو تلقین لپاره هغه کافی وي دا شان ځکه مهم دي چې ګوري موږ او تاسو په اسلامي تاریخ کې د صحابه رضی الله عنهم قصې څومره ښه یادو او چې کله هم موږ څوک د جهاد لپاره تشویقو د قربانۍ لپاره تشویقو د صدقې لپاره تشویقو د احسان لپاره تشویقو د زده کړې لپاره تشویقو د دعوت الی الله لپاره تشویقو د چا قصې مخ ته ورته د صحابه قصې د تابعین قصې د تبع تابعین قصې د دې امت د سلف صالحین قصې ورته کړو که دغه قصې لیکل شوی نه وي په هغه زمانہ کې دغه قصې په تسلسل باندې او په متصل سند باندې دا را رسیدل نه وي دا کتابونه شوی نه وي دا تالیف شوی نه وي او د دې کره او ناکره معلوم شوی نه وي نو نن به موږ تاسو اسلامي تاریخ درلود په لیکل شوی شی باندې په لیکل شوی شکل باندې نن به موږ اسلامي تاریخ درلوده نه نن به موږ د سیرت النبی په نامه یو علم درلوده په دغه شکل باندې نه خو د صحابه او د نسل کیسې دوی لاړل تیر شول کیسې به خلکو هېرې شوې ترغه ورسته د خیر القرون د زمانه نسلونه تیر سو لاړ کیسې به هم له خلکو هېر شوي خدا چې هغه خلکو خپل کیسې خوندې کړي وې ساتلې خپل اولادونه ته وویلې اولادونه ولي کړي تدوین کړي او بیا نور ته روایت کړي همدا تسلسل باندې نو نن موږ تاسو په سلګونو د اسلامی تاریخ کتابونه لرو په سلګونو د سیرت النبی کتابونه لرو په سلګونو د فتوحات او د غزواتو کتابونه لرو نن چې موږ چاته تلقین ورکوو چاته درس ورکوو څوک تشویقوو نو د هغوی کیسې مخکې ورته ږدو بېرته راځم خپل اصلي مقصد ته ورونو د جهادونو کیسې د امریکایانو او د دې صلیبي ائتلاف د غړو په مقابل کې هم د افغانانو په زرګونو کیسې دي او دغه کیسې لا تر اوسه پورې نه سړې شوې دي نه هېرې شوې دي نه ورکه شوی دی او نه هغه اتلان یا هغه خلک چې ور سره پیښ شوی نه هغه نسل ورک شوی دی او فنا شوی دی بلکې تر اوسه پورې په خپل الحمدلله ژوند دي او په متصل سند باندې ورنه دغه کیسې لیکلای شي د دې لپاره چې دغه کیسې او د غزواتو او د امریکایانو په خلاف د دوی فتوحاتو د دوی د جنایاتو د دوی د وحشتونو د دوی د سوځولو د دوی له لوري د کورونو د بمبارولو د دوی له لوري د خلکو د کړولو زورولو د دوی له لوري د زندانونو او زندانونو ته د خلکو د ورچولو دا قصې په سم شکل باندې خوندي شي او په پراخه شکل باندې خوندي شي د دې لپاره عملی کار کول پکار دي او د عملی کار باید داسې یو سیستماتیک منظم شکل باندې وي ګډوډ شکل باندې نه وي هغه منظم شکل زه تر یو حد پورې تاسو په خدمت کې عرض کوم دی باندې به ان شاء الله عملی کوشش کوو هر یو په خپل ځای کې په خپل ولایت کې په خپل ولسوالۍ کې په خپل کلی کې یوازې دا یو جانب ته اشاره کوم چې ځینې مجاهدینو د منګه خپل خاطرې هغه د زندان خاطرې اکثر لیکلې دي بلکې اکثر هم نه لګو لیکلې دي چې په زرو کسانو کې یو دوه لیکلې دي څوک چې لګوانتنامو راغلي دي هغه خپل خاطرې لیکلې دي چا په بګرام کې وحشتونه لیدلې هغه خپل خاطرې لیکلې دي چا په پلچرخي کې ظلمونه وحشتونه لیدلې هغه خپل خاطرې لیکلې دي یا په نورو ځایونو کې لیدلې دي یا مثلا د ځینو شهیدانو چې البته ډیر مشهور و یا په ځای داسې څوک پریخي و چې هغه دغه خدمت کړی دی غوي معرفي نامې لیکلې دي دغه بایوګرافي لیکلې دي دغه مختصره تاریخچه لیکلې د فلاني قومندان یا فلانه شهید یا فلانه مولوی صاحب یا فلانه مجاهد صاحب دی په دغه ځای کې پیدا شوی او دغه ډول لوی شوی او درس فلاني ځای کې ویل او فارغ شوی له فلاني مکتب مدرسې او پوهنتون نه او بیا په دغه ډول جهادونه کې اخته و دغه کارنامې وي یو څه مختصر ډول باندې لیکل شوی ام دغه چې دا لګ لګ لیکل شوی دی دی هم ګوري ډیر ځای نیولای دی نن د منګو تاسو د ځوانانو په لاس کې ام دغه کتابونه لاس په لاس کیږي څوک ماته زولنې ګوري څوک د ګوانتنامو انزور ګوري څوک د نور تکلیفونه کړهونه چې د پلچرخي او د بګرام په زندان کې په ځینو مجاهدینو باندې تیر شوی او په مختلفو عنوانونو باندې لیکلي دغه ګوري خو داسې چې د دغه جهاد ټول صحنې د یا ډېرې صحنې دي لیکل شوي او په مرفوع سند باندې لیکل شوي په متصل سند باندې د لیکل شوی د دې لپاره یو داسې هم جانبه هر اړخیز عمومي اقدام نه دی شوی او دا ویره موجوده ده چې یو وخت به داسې راشي چې بیا به نه دا خلک وي او نه به د دغو کیسو د لیکلو لپاره چا سره ډیر وخت وي او نه به د دې لپاره په چا کې دلچسپي پاتې وي څوک به د روزي په غم کې اخته وي څوک به د پټي په غم کې اخته وي څوک به د تجارت په غم کې اخته وي څوک به ورک وي له وطن بل خواته به مسافر وي او هغه خلک چې با استعداد دي راکې هغه به بیچارهګان د مختلفو عواملو په نتیجه کې به استعداد شوی یا به مصروفیتونه او مسولیتونه دونه ډیر شوی چې دغه کار ته بیا نه وزګاریږي نو راځي همدا نن یو وخت دی چې د خپل معارکو د خپل غزواتو د خپل عملیاتو او د خپل مشاهداتو هغه قصې چې په دې لوی جګړه کې چې د 14 کلونو رئیس را روانه ده او د ټول غرب په خلاف باندې روانه ده او د یو نړیوال صلیبي اتحاد په خلاف باندې روانه ده او داسې حیرانون کې قصې ورکې دي چې دغه هر عملی قصه تر تخیلی قصو چې ادیبان یې لیکي زر چند ډیر قوت هم لري مصداقیت هم لري تاثیر هم ډیر لري په نور مملکتونو کې خلک ناست وي له تخیل نه قصې جوړوي خپل چرت وایي او صحنه سازي کوي په خپل فکر او بیا هغه نه یو ناول جوړ کی هغه نه یو داستان جوړ کی هغه نه یو فلم جوړ کی هغه نه یو کیسه جوړ کی او بیا هغه چاپ کی او په غیبه نه بیا ولسونه مصروف کی هغه باندې بیا پیسې ګټي په غیبه نه بیا د یو ملت نظریه جوړ کی او هغه به د دل تخیل نه راوتلی شیان وي همداسې ده کنه ده او په دنیا کې څونه په ارزښت ورته کتل کیږي د منګ او تاسو دلته د قتال او د جهاد دغه کیسې چې عملا د امریکایانو په مقابل کې د برتانویانو په مقابل کې د فرانسویانو په مقابل کې د ایټالویانو په مقابل کې د اسپانویانو په مقابل کې پرتګالیانو مقابل کې د کاناډایانو مقابل کې د استرالیایانو نیوزیلندیانو په مقابل کې شوی دغه هر یو تر تخیلی کې څو چند لوی اهمیت لري هم په دې قصو کې د تعجب هغه جانب شته هم په دې کې د شجاعت او د میړانې هغه جانب شته ده هم په دې کې د تلوسې او د سسپنس هغه جانب ورکشته ده دا ټول شیان په دې کې شته ما زه دا لیکل غواړي خوندي کول غواړي بل فرض یو څوک به دا وایي چې زه خو ډیر ادیب نه یم زه خو ډیر لیکوال نه یم ما سره خو ډیر کلمات او الفاظ او تعبیرونه او اصطلاحات نشته چې زه داسې په ادبي معیار باندې برابر ولیکم هیڅ پروا نه کوي ته یې ساده ساده ولیکه په هغو الفاظو یې ولیکه چې هغه ته یې ور باندې لیکلی شي دغه حقیقت یو ور تدوین کا خوندی کا تر تا ورسته به بل نسل الله را پیدا کې د تا زوی به یې د تا وراره به یې د تا ورور به یې د تا لمسی به یې تا به ورته یو اصلي ماده پرېښي وي تا به ورته خام مواد پرېښي دی به بیا په آخر کې دی به منظم کې دی به مرتب کې او یو وارې به په لسګونو څه چې په زرګونو کتابونه به راوځي په دې مجال کې او دا ټول به په دې باندې په اجتماعي ډول باندې گواهی ورکوي شاهدي به په ورکوي چې دې ملت د کفر مقابله کړې ده دې ملت په یوشتمه پیړۍ کې یو نړیوال ائتلاف ته ماته ورکړې ده داس یو نړیوال ائتلاف ته چې په لکونو فوجیان ورکې وو تیارې ورکې وي کشتۍ ورکې وي سټلایټونه ورکې وو نور وسایل پکې وو قسمه قسم ټانګونه پکې وو استخباراتي وسایل پکې وو او په میلیارډونو بلکې د تریلیون نم زیات ډالر په دې جګړه باندې مصرف شو د ټولو ته ما ولس ماته ورکړې ده او دلیل څه شي ده والدلیل علیه دغه کتاب د ما پلار لیکل چې مونږ کلی ته امریکایان راغلی او په فلاني ځای کې زه ورته کې ناستم فلاني پولې لاندې بیا ورته فلاني کې ناست او فلاني چې پر راکټ باندې وشته دا چل وشو او فلاني بیا چې امریکایي وشته فلاني چې مې ورته کې خو داسې والو زاو او حتی چې هغه عکسونه بیا تاسو ور سره پیدا کړئ د ویډیوګانو نه واخلئ دا ور سره مغل ته وچسپوي نو دا به داسې انکار ناپذیره تاریخ وي چې چاته به دی ردولو مجال نه وی پاتې ځکه چې ردول خو په هغه صورت کې راځي چې یو څوک وایي چې عن فلان عن فلان عن فلان فلانی له فلانی نه روایت کړي هغه بیا له فلانی نه روایت کړي هغه ته بیا فلانی ویلي فلانی نه بیا فلانی او فلانی بیا فلانی نه اوریدلی وو چې هغه فلانی دا کار کړی وو چې دا عنعنه ورکراشي او سند ورکراشي نه بیا څوک وایي چې هغه فلانی خو به دروغجن ده دا سند ضعیف ده یا فلانه په دې تاریخ کې نو پیدا شوی بيخي تاسو لزان په ویلي دي یا فلانه له دې تاریخ نه مخکې مر شوی او ته وایې چې په دې کال ورسره لیدلی و بیا به د سند د کمزوري کولو مجال یو چاته وی تبصره به یو څوک کول دا چې ته وایې چې ما په خپل دا کار کړی ده نو په دې کې د بل چا څه کار زو ما دا کار مې وکړ زو فلانه او فلانه په فلانه ورځ په فلاني ځای کې کېناستو او دغه ډول عملیات هم وکول په فلاني ورځ باندې امریکایان راغلل تیارې راغلل د ما کور بمبار کړ د ما د همسایه کور بمبار کړ زه ورغلم په سترګو مې شهیدان ولیدل په سترګو مې زخمیان ولیدل سره داسې ټوټه شوی او پښې داسې ټوټه شوی ماشوم داسې په وینو لړلی و مور داسې کوکارې وهلې دا ټول د سترګو لیدلي حالات ورونو دا تاریخ د دا څوک نشي ردولای دا ډیر لوی اهمیت لري د دې خوندي کول دا په حقیقت کې د دې ټول جهاد خوندي کول دي او د دې ټول جهاد د آثار خوندي کول دي د دې ټول جهاد د روحیه خوندي کول دي د دې ټول جهاد د هدف خوندي کول دي او تر ټولو لوړه خبره ده چې په یوشتمې پیړۍ کې د مادیت د تر ټولو لوی قوت د ناکامۍ خوندي کول دي د ایمان د قوت په مقابل کې دا چې هر څوک په راتلونکو پیړیو کې ګوري په دې باور راځي چې ایمان کامیاب دی په ماده باندې او الله تعالی خپل بندگانو سره نصرت کوي ولو که دوی هر څومره لګوي کم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرین د دې عملی مصداق به هم دغه وي چې دا تاسو به وړاندې کړی په خپل لیکنو کې په خپل نوټونو کې په خپل کیسو کې په خپل یاداشتونو برداشتونو کې په دې کې به تاسو د دغه فئه قلیله عملی مصداق چې غالب شوی دی په لوی ډلې باندې دا به بیا موجود وي همدا څه ده کنه دا ورونه کچه دغه څه دا د دې په دغه میکانیزم یا د طریقه به څنګه څنګه به د تاریخ لیکو څنګه به د خوندې کوو راځي ورونو چې اول خو ځان سره ټول د عهد وکړو چې لدې خپل علم نه لدې خپل ثواب نه لدې خپل پوهه نه د دې نه کار واخلو چې په هر سطح باندې وي په منګه کې الحمدلله دا ځل په دې جهادي بهیر کې ډېر کم خلک چیرې په سلو کې یو فیصد یو نیم فیصد داسې دي چې هغه بې لیک لوسته خلک دي نور چې ګورې له یوې مخې څوک ملا ده څوک مفتی ده څوک انجینر ده څوک ډاکټر ده څوک مثلا طالب ده څوک محصل ده څوک د مکتب شاګرد دی څوک معلم دی ټول پکې باسواده خلک دي دا واره به کې چرسیان لندغر لوچکان لمور پلار تختیدلی د تربره په مقابل کې را پاتېدلی د خپل د باغ او د زمکه د ساتلو په نیت ټوپک اخیستون کې دا خلک دا واره کې نشته ده لکه مخکې ځل چې راګټ شوی وو دا ور ټول د اندیشې خلک دي د فکر او د نظریه خلک دي د عقیده خلک دي دیو درایت او دیو بینش خلک دي دا ول په شعور باندې راوتل دي او د شپارس کال د اندغه ایمانی احساس او شعور په زور باندې د لوی صلیبي لخر مقابله کړي نو معنا دا چې باسواده دي د خلک د خپل سواد نه کار واخلي طریقه به څنګه وي طریقه به دا وي چې په هر ولایت کې د هغه ولایت والی یا د هغه ولایت جهادي مشر هغه د خپل تشکیلاتو ته امر ورکي مثلا هغه خپل ولسوالانو ته وایي لس ولسوالۍ دی په ولایت کې 15 شل ولسوالۍ دي نو دا خبره ولسوالانو ته وروسپاري ولسوالان بیا څه کوي دا خبره خپل دلګي مشرانو ته وروسپاري دلګي مشران بیا دا څه کوي هغه خپل وړو وړو ګروپونو ته چې په کلو کې اوسېږي هغه ته وروسپاري او بیا دا ورته وایي چې هر سړی دی یوازې د خپل کلی معلومات ولیکي د ما په دې کلی کې څومره معرکې تیرې شوې دي څومره جنگونه شوي څومره کمینونه شوي څومره بمبارونه شوي څونه چاپې غورځېدلې دي ضرورت نشته چې دای دی اوس پیسې پسې بډ وهي او له بدخشان نه دی دی بغنه او باغران ته رواني او یا مثلا له زابل نه یو څوک زی په بادغیس او په فاریاب کې د الته دی تحقیق کوي څېړنې لیکي او پوښتنې لیکي او کیسې د لیکي او تدوینې دي نه هر سړی د خپل کلی قصه ولیکي د تا په کلی کې چې څه معرکې شوې دي تا ته ښه معلومې دي تر ته ښه معلومې دي پلار ته ښه معلومې دي کلیوال ته معلومې دي هغه مجاهد سره چې دا پیښې شوې دي هغه لا تر اوسه پورې په خپل ژوندې دي هغه ته ورش غټ غټ ټکی ته ولیکه او مغه د کلونو په حساب ولیکه په فلاني کال کوم مهمه پیښه دې کلی کې شوې و په فلاني کال کومه پیښه شوې و په دې ترتیب باندې دغه پیښې هغه غټ غټ مهم مهم حوادث یې لوی لوی حوادث یې دای ورنه ولیکه کوشش وکوي چې تاریخ ورسره ولیکي که تاریخ بل فرض ورسره نه دقیق نو هغه کال خو یقیني ډول معلوم ده ځکه ټول تر اوسه پورې 15 کال تیر شوی دی د 15 کلونو د تسلسل د سلسله یار چا په ځین کې لا تر اوسه قائمه ده په دغه کال باندې دا پیښه وشو په دغه کال دا پیښه وشو کنه یې لږ چورت پی وهي نو خامخا ذهن ته ورځي په دې ترتیب باندې چې د هرې ډلګۍ سړی هغه راپورته شي او بیا په د خپل ګروپ کې یو یا دوه کسانو ته وظیفه ورکړي او ورته وایي چې ګوره دا یو کال د تا یوازې همدغه مسؤلیت او وظیفه ده چې په دې کلي کې څه څونه جګړې شوي دي دا ته قلمبند ته ویلي دولس میاشتې وخت درکوم درته دولس میاشتې وخت دولس میاشتې بعد ته د خپل لیکنې دا بیا راټولې که ماته راوسپاره نو بیا بل دې کلو نه دا معلومات راټول شي هغه اول لوی مسؤل ته لاغه اول لوی مسؤل نه به دا معلومات راټول شي ولسوال ته راټول شي د ولسوال نو بیا ولایت ته چې والی ته ولایت ته د معلومات راټولېږي نو دا به د زرګونو صفحو معلومات شي دا به لویه خزانه شي ضرور نه ده چې خامخا د دا سم دستي ایډیټ شي سم دستي د چاپ شي سم دستي د ولسته ورسیږي کم تر کم خوندي خو بشي کنه ضرور نه ده چې دغه مجاهد چې توپک په غاړه کې د خامخا هم دی دی ولي کی بلکې دی دی یو خملګری لزان سره څوک ملګری کی چې څه د لیکوالۍ ذوق او تجربه هم ولري کې د شي په سواد کې تر دی یو څوک غوره وي خو معلومات دې دی وي د سره د دې کار کې شریک وي په دې ترتیب باندې به با د کلو هغه معارک د کلو هغه معلومات د کلو هغه جنگونه هغه کیسې د ماتو د شکستونو کیسې د امریکایانو د الوزولو کیسې او د فتوحاتو کیسې پوسته څنګه فتح شو قرارګاه څنګه فتح شو کمپاین څنګه فتح شو څنګه وتښتیدل فدایت څنګه وشو په کم ځای کې حمله په باندې وشو کمین څنګه وشو د دوی له خوا عملیات څنګه وشو چاپه څنګه راوغورځیده دا ټول شیان به لیکلي وي او بیا به یو وخت کې ګوري چې د دې ولایاتو د چراجم شي دا به د معلوماتو داس یو لوی بانک وي د معلوماتو داس یو لوی بانک به وي چې چیرې به په دې معاصر تاریخ کې یو ملت سره هم د معلوماتو دغه ډول بانک نه وي کېدای شي دښمنان دې ته متوجي شي د دغه بانک د ضایع کولو لپاره بیا لاس په کار شي په مختلفو ډولونو او طریقو باندې خدا چې نن سبا د کمپیوټر زمانه ده او مغه یو نسخه دې جوړ کړه لس ځای خوندې کا یو ځای چیرې که ځای شي نو لس ځای په نه ځای به نور پاتې وي چیرته په دې ترتیب باندې بورونو د یو کال د دوو کالو د دریو کالو د پنځو کالو په جریان کې دغه قصې د ټول راټول شي د غزاګانو د فتوحاتو او د ټول جریان هغه مهمه تاریخي پیښې دا به راجمع شي او دا د دې د لیکلو د دې د اډیټ کولو د دې د ترتیبولو او بیا د دې نه دی یو داسې عظیم او لوی تاریخ جوړولو چې د دې ملت په قربانۍ او د دې ملت پر شهادتونو د دې ملت په زړورتیا او د دې ملت په مقابلو د دې ملت په ایماني قوت باندې یو شاهد وي یو دلیل وي دا چې یو دلیل او شاهد وي چې انکار ناپذیره ځکه دا د هغه چا په قلم لیکل شوی دی چې هغه په دې صحنو کې په خپل موجود وو ولې دغه کار ته ضرورت ده ځکه ورته ضرورت ده چې کومنګ پرونی د صحابه کرامو تاریخونه نه درلودي نن به منګ په څه شي باندې ثابت قدم وو په څه شي باندې بم ځان ته حوصله ورکوله په څه شي باندې بم خپل ایمان تازه کاوه په څه شي باندې بم نور خلق زړه ورول په څه شي باندې بم خپل یقین قوي کاوه او عملی مثالونه دی الله د نصرت دا بم د چا په قصو کې لیدل ام دغه ډول چې د پخوانی او قصې منګ ته د اهمیت ور دي د صحابه کرامو قصې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قصې د صحابه کرامو قصې د تابعینو قصې د اسلام د لوی فاتحینو قصې د صلاح الدین ایوبی قصې د محمود غزنوی قصې حتی د احمد شاه ابدالی قصې او د میرویس نیکه قصې د پخوانی جهاد د اتلانو د لویانو قصې دا ټول چې موږ ته څونه مهم دي دغه ډول به د دې جهاد قصې راتلونکو نسلونو ته مهم وي او د غوی لپاره به د الهام ورکولو یو لوی مصدر وي چې هر څوک لولي نو الهام به ورنه اخلي روحیه به ورنه اخلي افتخار به ور باندې کوي چې زه د دغه سه میړانه یو د وطن سره یم زه د دغه میړانه یو بچی یم دا د ما د پلرونو تاریخ دی د دنیا ظلم او وحشت ناروا جفا غدر بې انصافي دا به مخه ته دريږي چې دغه خلکو چې یو وخت د حقوق بشر ناري وهلې یو وخت د انسانيت ناري وهلې د همدردۍ ناري وهلې د دوی دغه وحشتونه دي چې په دغه کتاب کې راغلي امریکایانو دا ظلم کړی فرانسویانو دا ظلم کړی ایټالویانو دا ظلم کړی کاناډایانو دا ظلم کړی کندهار دا سوران کړی دا هلمند دا سوران کړی دا ټولې کیسې به د التبکی لیکلی وي موجود وي دا به یو عملی شاهد وي د دښمن په وحشتونو او دا به عملی شاهد وي د منګ د ولس د مجاهدینو په زړورتیا د دوی په قربانیو او د الله په نصرت باندې به یو عملی شاهد وي چې ګوري رب العالمین دا لګ خلک د کمزوري خلک د د زړو ټوپکو خلک د د سوال د مرمیو خلک د د خیرات باندې د چلودین کې بهیر خلک چې تا صدقه ورکړي ما صدقه ورکړي بل زکات ورکړي بل سرسایه ورکړي بل عشر ورکړي دغه خلک څنګه دی یو لوی بین المللي ائتلاف په مقابل کې عملا ودرېدل او څنګه یې ازادي وګټله څنګه دوی ته ماتې ورکړي څنګه بیا دا وطن ورنه آزاد ک ورونو په دې باره کې چې کله یو کار شروع شي الله تعالی به ډېر نور لارې در خلاصي کی الله تعالی به ډېر وسایل درته پیدا کی الله به هر یو ته کمپیوټر ورکی تجربه به په دې کې پیدا شي خو اصل خبره پکې دا ده چې په منګه کې هر فرد د خپل کار وګڼو او یو بل ته حواله نکو چې ځه فلانه به وکي فلانه به وکي فلانه به وکي اخر کې به ګوري چې هیڅ شی به نه وشي هغه یو مشهور قصه ده کنه و یو پادشاه واغه د خپل ولس د خلکو صداقت او اخلاص معلومول غوښتل چې دا خلک څونه رښتونی دي نو بیا وی ارچا به ویل چې صاحب من خدا سي مخلصین یو درته من من ته چې څه وای من یې کو درته بالکل نو بیا ویل چې سید داس چالو کوي تاسو چې د ماسختن نه ورسته تاسو هر سړی یو یو جام شودې راوړی او په دغه بلر کې یا بلرونو کې چې ما درته یې خېدي په دې کې ور اچوي سبا ته ما ته معلومات وشي چې څونه شودې را جمع شوې دي تاسو اخلاص به دا ما ته معلوم شي چې کله شپه شو تیار شو نو یو سړی ځان سره چورته واچي شو دی خو اسنه دا نور خلک مراوړي بلرته الته ورچی که زه دې شدو په ځای باندې وبه وېسم تیاره د څوک خو مې ویني اسم نه ماسختن ده او بل په دا یو لوی بلر شدو کې به ما دا یو جام وبه څخ کار شي دا به ما باندې څه گواہی وایي چې دا پلاني پکې وبراوړي وي د خپل جام له وبونه ډک وی او راځي پکې ورواچو خوشاله بیرته راغی هغه بل سړی هم دا چورت وهلی و بل سړی هم دا چورت وهلی و چې زه د فلانی شودې چې راشي د ایمال د جام وبور سره تیریږي هرچا د خپل مسولیت بل چا ته ور په غاړه کړی و چې سبا شو ګوري چې بلرونو لرنو وبو ډک دي ولی هر چا خپل شانه خالی کړی ده او کار بل ته ورسپارلی ته ځه دا د هغه شیدې چې راشي دا د ما یو جام اوبه پکې تېرېږي سبا ته چې پاچا راغی ګوري چې بلارونه له رڼو اوبو ډک دي هېڅ شیدې ورکې شته نه نو بیا یې خلکو ته ویلې چې دغه ده د تاسې اخلاص ځکه خو ما ماسخوتن درته ټاکلی و په ورځ کې خو تاسې یو له بله شرمېدئ د شپې تیاره مې درته ټاکلې وه چې په اطمینان باندې چې هغه څم زړه کول غواړي هغه وکوي نو اوس چې دا مولانا وایي چې زه دغه کار به دغه وکړي دا بل انډیوال به وکړي یا بل وایي چې نه دا بل به وکړي دا بل وایي چې نه دا بل به وکړي تاسو به وګورئ چې کال 2 15 لس به تیر شي هیڅ شی به نه وي شوي او د دې ملت تاریخ به نه خوندي شوی او بیا به ګوري غربیان موږ ته تاریخونه لیکي او له اروپا نه له امریکا نه له استرالیا نه کاناډا نه فرانسې نه د دې ځنه به بیا ایتالیانو به تاریخونه راځي د افغانانو لیکل شوی او بیا به وایي چې افغانان یو وحشي یو دربدره لولګي تبا کېدونکي خلک وو او اروپایان له دې ځنه ورغله دون میلیارډ ډالر فلاني مملکت وروړل دون فلاني وروړل موږ دلته داسې بندونه جوړ کړل داسې پروژې هم جوړ کړې داسې مکتبونه ورته تاسیس کړل دوی هم متمدن کړو اخلاق هم ورته ورزده کړو سړیتوب هم ورزده کړو شفاخانه هم ورته جوړې کړې د دوی زخمونه هم وتړل له ولګې هم د خلک خلاص کړل سواد هم ورته وروخود دیموکراسي سره هم آشنا کړو او د دنیا د خلکو سره سیالان کړو دا شیان بیا په تاریخ کې لیکلي او دا بیا د افغانانو تاریخ وي اروپایان بیا د افغانانو د سړیتوب استادان معرفي کوي چې افغانانو ته سړیتوب چا ورخوده اروپایانو او دلیل څه شه ده دلیل هغه کتاب چې یا جوزف لیکلی ده یا جورج لیکلی ده یا مارکس لیکلی ده یا مارتن لیکلی ده یا یو بل خبيث لیکلی ده او دلته راغلی د خلکو یې وینه توی کړي په خلکو یې بمبارونه کړي د خلکو یې کورونه وران کړي د خلکو یې فصلونه سوځولي خو دا چې د قلم خاوند دی دا چې د فکر او د نظر خاوند دی به د خپل هر څه هر کړی دي او هغه 15 ډالر د د خپل مقاصد په خاطر لګولي خپل جاسوسانو غلامانو ته ورکړي دي دا به په موږ باندې تاریخي احسان بار وي د دې کتاب به تر څو چې د انسانيت موجود وي د دې کتاب به موږ باندې د احسان په تور باندې بار وي چې افغانانو موږ دونه ډالر خوړلي او دونه موږ سړیتوب ورته ورزده کړ خو که په مقابل کې د تا دغه ډول کتاب موجود وي دغه تاریخونه موجود وي نو بیا د دوی د هر څه هڅ باد هوا دي ځکه چې د قضیه خاوند خو ته د قضیه شاهد خو ته پیښه خو هر څه له تا سره شوي دي نو د تا دغه قضیه د تا دغه کتاب د تا دغه لیکنه دا د هر څه نفیه کوي بلکې هغه د په خپل وطن کې هم خلکو ته دروغجن کوي چې تا خو دروغ ویلي افغانانو خو دا لیکلي دي تاسو خپل ته وحشتونه کړي تاسو خو ظلمونه کړي تاسو خو حالت وینې توی کړي تاسو خپل ته کلی وران کړي تاسو خو خارونه وران کړي تاسو خو خلکو نه زندانونه ډک کړي دي تاسو خپل ته مایندې بورې کړي دي تاسو خپل ته خواندې کونډې کړي دي تاسو خپل مکتبونه نه قرارګاوي جوړې کړي دي تاسو خو حالت په نیمه شپه باندې خلکو په کورو باندې چاپې ګرځولې دي تاسو خو دې خلکو مایندو خويندو تسبیح ور خوشی کړی دي تاسو خو په سپي باندې داړلې دي خلک دا د تاسو تاریخ دی ګوري ورونو کنن موږ دا تاریخ ونه لیکو او د موږ جهادي قیادت دې ته متوجه نشي د موږ فرهنګي مسؤلین دې ته متوجه نشي د قیامت په ورځ به د خلک مسؤل وي او د دې ولس د خلکو لاس به د دوی په ګریوان باندې وي یوازې په دې باندې نه خلاصېږو چې زه یو دوه مجلې چاپوم او زه یو اخبار لیکم او یو شعر مې یو ترانه ثبتوم نه د دې ولس ټول تاریخ خوندي که د دې ولس کارنامې خوندي که د دې ولس مقاومت خوندي که د دې ولس میړانه خوندي که د دې ولس د هر څه دارو نه دار چې له دې دین نه قربان کړي دي دا خوندي که دا لوی کار دی دا عظیم کار دی که چېرې دا کار وشو نو په حقیقت کې تا ټول جهاد خوندې کړی تا خپل ټول ادب خوندې کړی تا ټول فرهنګ خوندې کړی تا ټول تاریخ خوندې کړی ده تا ټول د دې ملت عواطف او احساسات د دې ولس ولولې دا د خوندې کړي د دې ولس د ایمان هغه عملی اقدام د خوندې کړی ده او د الله د نصرت عملی مصداق د خوندې کړی چې څنګه لږ خلک په ډیرو خلکو باندې غالب شول لوی کار د منګه دا ده خو کدو یې نه کوي مثلا فرهنګي مسؤلین ونه کوي یا لاس ورونه رسیږي یا ورته وزګار نه وي یا ورته استعداد او کفاءت موجود نه وي پرسونل ورته ونه لري موږ تاسو دې پرسونل شو کنه ولې موږ باسواده نه یو ولې موږ مجاهدین نه یو ولې موږ قلم نشو چلولای ولې موږ کاغذ نه لرو ولې موږ د شل روپۍ یوه کتابچه نه شو اخیستلی چې د خپل د کلي قصې ورته ولیکو ولې موږ هر یو موبایل نه لرو ولې هر یو موږ کمپیوټر نه لرو دا ټول شیان ولرو راځئ چې دا کار موږ او تاسې په اجتماعي ډول باندې وکړو او بیا یې وروسپارو د مسؤل جهت ته دوی به ایډیټ کی دوی به ترتیب کی دوی به ډیزاین کی دوی به تصنیف کی دوی به صنف بندي کی د ولایاتو په حساب باندې د ولسوالیو په حساب باندې د کلو په حساب باندې د کلونو په حساب باندې عنوانونه به دوی ورته ولیکي اساسي او جانبي عنوانونه به دوی ورته ولیکي لږ تحقیق به دوی ورته پکې وکړي مقدمه او آیات او حدیث به دوی ورته راوباسي دا به منظم کی یو تسلسل به دوی جاری کی اول جلد دویم دریم څلورم پنځم په دې ترتیب باندې دا لوی کار خو موږ او تاسو باید ورته اسانه کو کنه دوی به نو تر کم ځای ورسیږي په زرګونو کلی دي بلکې په لکونو کلی دي د لکونو کلی ته د لکونو کسان لکمه کې چې ورویره سي ورته په داسې حال کې دا کار موږ تاسو هر یو په اسانه باندې کولای شو او به تکلیف یې کولای شو یو قلم را سره یو کتابچه را سره د شل روپیو کاغذ واخله کتابچه ورنه جوړه کړه په ستنې باندې یو ګنده چې کتابچه شي نور مازې لیکل ورکړه خو ضرور نه چې خامخا دی هغه یو لوکس کتابچه وي د وخت په تیریدلو به داسې خلک پیدا شي د تا ورور به یې زوی به دی لمسی به دی کلیوال به دی زوم به دی وراره به دی چې هغه کې به الله تعالی دا استعداد پیدا کړي د خپل پلار د خپل نیکه د خپل تره د خپل استاد د خپل ماما د خپل خسر لیکلي آثار دا به په خوند باندې وساتي چاپ به کی خوندي به کی یو ځای پورې به ورسي او په دې باندې به لوی نتایج الله تعالی مرتب کړي نو اوس تاسو راته وایئ ورونو چې دا کار دا یو غیر قتالی کار دی خو د قتال د خوندي کولو لپاره ده کنه د قتال د اهداف او د مقاصد د خوندي کولو لپاره ده کنه ضروری ده کنه که یو نه کوو نو 50 کال بعد به ګوري موږ تاسو به په تاریخ کې د مجرمینو په حیث د وحشیانو په حیث د بیسواده خلکو په حیث د ترهګرو په حیث باندې د داسې خلکو په حیث باندې چې پلونه ورانوي مکتبونه سوځي دغه شان به رابسې لیکلي او په دغه حیثیت باندې به موږ دنیا ته معرفي کوي دا د منګه میړانه قرباني دا د منګه صبر د منګه زغم د منګه د ایمانی قوت د منګه حوصله دا به یو شی ورکه نه وي بس منګ به وحشي حیوانات په څیر باندې الته پکې یاد شوی او دوی بیا خپل احسانونه را باندې باروي چې د خلکو باندې موږ دونه خرچه کړي دونه مصرف کړي دوی تم دونه سړی توب ورزده کړي ده ځکه د دوی لا چرګوړي لګیا دي د خپل ارسن د اوس نه لیکي او د خوندې کوي د دوی لپاره هر امریکایي فوزي هر برتنوي هر کاناډایي هر یو چرغلي هر خبيث بدبخت دی هغه خپل خاطرات لیکي او هغه په مجلو باندې خرڅي هغه ته چې څومره دار نشر دی هغه ته ورکوي کتابونه ورنه لیکي خپل یادګارونه ور باندې جوړي خپل شخصیت ته ور باندې تبارز ورکوي چې زه تلم ولته مې دونه قهرماني کړې دونه سړیتوب مې کړې دونه دا مې کړې له ماشومان سره چې عکسونه اخیستي دا ځان سره وړي دي دا ګوره د افغانانو ماشومان سره مې دونه عکسونه اخیستي د تمه دا ور کړې د تمه قلم ور کړې د تمه کتاب ور کړې د تمه ډوډۍ ور کړې د تمه پیسې ور کړې د مشفاهانه ته بولې د تمه دا کړې په دې باندې دوی او خپل سړیتوب خلکو ته ورخي په دروغ باندې په داسې حال کې چې دلته موږ ته د وینو ډن پری خېده د موږ ولسی د وینو په ډن کې ډوب پری خېده دا ډیر لوی کار دی ورونو ډیر مهم کار دی او که چیرې موږ تاسو دا کار ونه کاوه نو یقینا به موږ یو ډول خپل جهاد سره جفا کړي خپل تاریخ سره هم جفا کړي د دې ولس له قرباني سره هم جفا کړي د کندو مایندو خويندو د دوی له آهونو سره هم جفا کړي وي دا به نه خوندې کړي او هیڅ عذر به هم نه لرو ځکه چې دا کار لمنه چې څه غواړي ټول څه سره نه غواړي بس قلم او کاغذ او لږ سات په هفته کې چې ته یو ساعت هم کینې نو ته یو معرکه لیکلی شي د یوې جګړې کیسه لیکلی شي د یوې چاپی کیسه لیکلی شي په ټوله هفته کې چې فقط یوازې یو ساعت یا دوه ساعته کینې یا هر ورځ ماسخوتن کې کینې او لږ لږ پنځه کرښې لس کرښې شل کرښې لیکې تر څو چې هفته وځي ګورې تا به پنځه شپږ مخه لیکلي وي تر څو چې میاشت وځي تا به پنځه لس شپاړس شل مخه لیکلي وي تر څو چې کال وځي ګورې تا به دوه سوه درې سوه مخونه لیکلي وي ته دوه کاله در باندې وځي تا به بیا خ نور ډیر شان ور سره اضافه کړی وي دغه به د چیرن او تحقیق هم کړی تاریخونه به ورته صحیح کړی د نور ملګرو معلومات به ور سره شریک کړي درې څلور کاله بعد به ګوري د تا په لاس باندې داسې یو اثر من سره غلی چې هغه به بل ځای پیدا کیږي نه بيخي د بل ځای مؤرخ لیکوال دا به ورته رسیدګی لا بيخي نه لري ته عرب عجم انګريز لبل ځای راشي او بیا د تا په باره کې تاریخ ولیکي ورونو دا ډیر مهم کار دی ډیر عظیم کار دی او کدا موږ ونه کاوه نو موږ به ډیر څه لاس ور کړی وي لکه د روسانو په مقابل کې چې لوی عظیم جهاد وکاوه خو متاسفانه دغه جهاد آثار دغه جهاد تاریخ دغه جهاد ټول لاس تراوړنې دا د دې حکومت او د دې وخت د مجرمین چې کم امریکایانو ځان سره راوستلي دي دوی دا ټول په یو جمله کې ختم کړل کله تاسو وګورئ د نصاب د کتابونو مقدمه چې لیکلې نو په هغه کې بیا د پخوانۍ ټول جهاد او د جهاد ټول جهادي او اسلامي تاریخي لاس راوړنې دا ټول په یو جمله باندې یاد کړی دي تیر ناورینونه پخوانی ناورینونه بس په دې باندې وکړ او دای به بالکل په نصاب کې شامل نکړ ولی وای ځکه دا یو اختلافي دوره و او موږ نه غواړو چې اختلافي دوره د تاریخ کې راشي وای چې زبر حق او بل وای زبر حق او دا خلک وای ټول تیار موجود دي په حقیقت کې دوی هغه خلک دلته د غلامانو په حیث استخدام کړي دي او نه غواړي چې په بل ملک سره وران شي په باندې وای پرې د ارڅوک د خپل ځان ته ځان ته لیکي خو په مجموع کې د ټول ولس جهاد او د ټول شهیدانو د قربانو یو انعکاس په اوسنی تاریخ کې او په اوسنی نصاب کې په دې کې نشته دا قصدا لري وای پرې د چې د خلک یو الګو یو نمونه یو ماډل په مخ کې ونه لري چې د نوې نسل کغه ته ګوري چې موږ روسانو ته ماته ورکړې د موږ پلارونو روسانو ته ماته ورکړې نو موږ امریکانو ته ماته ورکول شي او تر دې د ماډل په مخ کې نه وي د مثال ورته قائم نه وي تر څو دوی لغنه الهام وانه خلي نو د جهادونو کیسې د عنوان چې ما تاسو په خدمت کې لیکلی وو دغه اصلي مقصد دا دی راځي چې موږ تاسو هر یو لامدانن نه لرب العالمین سره عهد وکړو الله ته وژاړو توفیق ورنه وغواړو او بیګا ته خپل ځان سره فیصله وکړو چې یا الله ما ته توفیق راکې چې زه کم تر کم کې د خپل ټول ولایت نه د خپل ولسوالۍ نه د خپل کلی خو به ولیکم یا د ورسره د همسایه کلی خو به ولیکم دوو کلو کې خو به پوره کم پنځو کلو کې خو به پوره کم ټول عمر کې خو به پوره کم دا به یو رسالت وي ما به ادا کړی وي او مسؤلیت وي دا به ما ادا کړی وي او دا چې سره دی الله نه توفیق ونه غواړي ورته عزم او حوصله ونه کوي ورته او دا کار داسې په جدیت باندې شروع نه کی خپل مسؤلیت ونه غني بیا به تنه هغه د بادشاه بلر او د اوبو کیسه به نه جوړي چې سبا شي ګوري به ټول بلرونه به لرانو وبونه ډکه چا به شودي نه راوړي ځکه هر چا به چې زغه فلانه شودي راوړي ما دا یو ګلاس اوبو بم پکې ورکی شي یو جام اوبو بم پکې ورکی شي نو یو د بل په تمه کېږو بنه هر سړی د خپل کیسې ولیکي هر سړی د خپل معلومات قلم بند کی نو دا د یو عنوان شرح و چې تاسو خدمت کې نه عرض کړه د جهادونو کیسې اوس راځو د دویم عنوان ته د دې دویم عنوان نوم دی د شهیدانو یاد د شهیدانو یاد هم ساده عنوان دی د شهیدانو یاد معنی دا چې کله نه کله شهیدان یادوي دوا ورته کوي دغه معنی نه د ورونو په دې عنوان کې په دې عنوان کې معنا دا ده چې په دې شپاړس کلن جهاد کې د غربیانو په مقابل کې د منګه په لکونو خلک شهیدان شوي دي په لسګونو زره مجاهدین د منګه شهیدان شوي دي او داسې مجاهدین هم شهیدان شوی دي چې یا عالم دی یا مفتی دی یا قران حافظ دی یا طالب دی یا فدایی دی یا داسې یو څوک دی چې بس د ځمکې ملائکه ده داسې یو ملائک صفته انسان دی او دا هر یوې د دوی دا هر یوې داسې حیرانون کې قصې لزان سره لري او داسې شخصیت درلوده چې انسان ته غبطه ورزي چې کاش کې زه داسې وای کاش کې د ما ورور داسې وای کاش کې د ما زوی داسې وای دا خلک شهیدان شوي دي خو دغه شهیدان به یو وخت کې همداسې ګمنام او ورک خلک وي لکه موږ او تاسو چې اوس د پخواني جهاد د شهیدانو په باره کې او موږ یو نیم میلیون شهیدان ورکړي د یو نیم میلیون د شهیدانو نه موږ او تاسو بس 15000 به هغه لیکل راته پاتې وي چې انګريز خوندې کړي لزان سره اپروس کال کابل کال چې لیست خپور شو علي د پولیس چرخي د بنديانو چې جنایتکار ځان سره وړي ورته د هالند حکومت ورسپارل او هغه بیا د لیست خپور ک څو کاله بعد د خپور ک چې دونه کسان په پولیس چرخي کې مظلومانه اعدام شوي دي نور به کېدای شي په ځینو مجلو کې داسې مختصر مختصر یو څه شیان لیکل شوي د هر تنظیم په هغه خپل مجله کې د هغه میاشت یو څو شهیدان به پکې ذکر کېدل او ته به عکس هم سره لیکل کېده او بیا به په آخر کې ورته لیکلی وو چې روح شاد و یادش گرامی باد بس خلاص شو خبر د شهیدانو د یاد د عنوان خبره دا دورونو چې راځي په امدغه میتود په همدغه میکانیزم او طریقه باندې چې د معرکو او د غزواتو خبره ما تاسو ته وکوله د شهیدانو هم په همدغه ډول باندې ولیکو هر سړی دی د خپل د کلی د شهیدانو یاد ولیکي فلانه د فلانی زوی چې دغه ډول صفات درلوده ډیر تفصیلی کنه وی خیر د مختصر مختصر په فلانه معرکه کې د امریکایانو په مقابل کې د فرانسویانو مقابل کې د کاناډایانو مقابل کې یا د اسپانویانو مقابل کې د ایتالویانو مقابل کې د دوی په مقابل کې په دغه ډول کیفیت په دغه حالت کې شهید شو چې هر سړی د خپل د کلی د شهیدانو هغه مختصره بایوګرافي معرفي نامه دا ولي کې نو د کلی بر ټول شي د بل کلی سره بیا به ولسوالۍ ته راجم شي د ولسوالۍ به راجم شي ولایت ته راجم شي نو یو خو به دا شي چې د ټول جهاد د شهیدانو تعداد به پکې معلوم شي چې څو کسان د موږ شهیدان شوي دا په یقیني ډول باندې معلوم شي دا یو دویمه خبره دا چې نمونه به معلوم وي دریمه خبره دا چې د کفارو په مقابل کې د دې ملت د دې لوی قرباني حجم به معلوم شي چې دومره لوی قرباني په یوشتمه پیړۍ کې هم خلکو د ایمان د تقاضا په بنا باندې ورکړې ده په داسې حال کې چې د مادیت زور و د ماده پرستی زور و په افغانانو کې ایمان دغه ډول قوي و چې دغومره لکه دی دغومره زره شهیدان یې هم په یوشتمه پیړۍ کې هم د الله په لار کې ورکول او په داسې حال کې چې خلکو دې کار ته شا ور اړولې و بل فائدہ به دای ورونو چې کله دا دی یو لوی سجل په شکل دی یو کتاب په شکل دی یو لوی انسایکلوپیډیا په شکل باندې دا یو وخت کې چاپیږي الله کاله بعد شل کاله بعد سل کاله بعد چې یو څوک راپورته کیږي یو لمسی یو بچی راځي او د دې کتاب پاڼې اړوي او هلته پکې خپل پلار یا خپل نیکه په ډېر احترام باندې ویني چې یاد شوی دی نو ته وایه چې دی به څومره افتخار پې باندې کوي څومره به دعا ورته کوي څومره به خپله غاړه جګه نیسي څومره به شمله هسکه نیسي زه د فلاني غازي زوی یم تاسو دا نن ګورئ د ځینو خلکو پلارونو چې د انګریزانو په مقابل کې غزا کړې ده نن هم لزان سره د غازی زوی تخلص دي فلانه غازی زاده فلانه غازی زوی او چې د چا سړیتوب او د چا شهامت او د چا د کورنۍ اصالت معلومي یا ثابتي بیا وي چې د پلار د انګریزانو په خلاف فلانه معرکه کې غزا کړې و جهاد کړی و څومره په افتخار باندې یادېږي نو لس کاله بعد شل کاله بعد 50 کاله بعد چې څوک راځي او هغه بیا د شهیدانو په دې عمومي لیست کې یا په دې عمومي کتاب کې چې د کلو د ولایاتو د ولسوالۍ او د ولایاتو په سطح باندې ترتیب شوی او دغه نه یو لوی کمپیوټري یو سجل ته نه جوړ شوی دی او په هغه کې بیا د خپل پلار نوم ګوري کیفیتونه ګوري هغه د خپل د پلار کارنامې ورکه ګوري مختصر څونه به افتخار کوي او څونه به ځان ورته نږدې ګڼي ولې به بیا په دغه لار باندې د فخر نه کوي او دا لار به خپل لار نه غني چې د خپل د پلرونو د نیکونو لار یې و نو دا به یو ډول راتلونکي نسل ته د الهام ورکونې یو منبع او یو مصدر وي چې په دې طریقه باندې راتلونکي نسلونه په شهادت په جهاد په قربانۍ پورې خپل ځان مربوط او تړلې غني او دا به یو داسې پدیده نه غني چې د په ژوند پورې هیڅ اړه نه لري ځکه پلار او نیکه به په دې لار کې قرباني ورکړي کله عملا ورته راونه وزي نو خامخا یو څه همدردی خو به د دې لارې د خلکو سره لري یا به مرسته کوي یا به کالی ور کوي یا به دعا ورته کوي یا به یو مکتب او مدرسه ورته جوړي یا به یو جوړه جامع ورته کوي د دې جهاد د نظریه به تازه پاتې شي او په داسې حال کې چې کافران کوشش کوي چې د جهاد آثار د جهاد مربوط کارونه دا ټول لمنځه یوسي او دا نسل یو ډول مادیګرایي خواته متوجه کی یو ډول غربګرایي یا وسترنایزیشن چې دوی ورته خواته متوجه کی د نصرانیت منلو ته تشویق کی د لیبرالیزم منلو ته تشویق کی د دیموکراسي منلو ته تشویق کی د هیومانیزم د الحاد منلو ته تشویق کی او دا شیان ورته پرمختللي شیان او نظریات وروخی د کتاب د سیمینار د رادیو د تلویزیون د اخبار د مجلې د انټرنیټ لاره نه دغه پردي را وارد شوی مفاهیم ورته ور تلقین کی ترڅو چې خلک له جهاد سره رابطه ونه لري او د اسلام د دفاع لپاره راپورته نشي نو د شهیدانو یاد هم همدغه ډول پروسه همدغه ډول تسلسل همدغه ډول یو کار باید وګڼو او هر سړی د خپل د کلی د شهیدانو دا به تر هغه اولنې د معرکو تر لیکلو به دا ډیر اسانه وي ځکه به اسانه وي چې دا یو یو فرد نوم دی د د نوم د پلار نوم دی د کلی نوم دی د معرکې نوم دی چې دا به کې شهید شوی دی بمبار کې شهید شوی دی یا پمن کې شهید شوی یا ډرون کې شهید شوی په دغه ترتیب باندې نو دا به خل لګ وخت نیسی دا کېدای شي د یو کلی د ټولو شهیدانو لیکل لته نه یو ساعت وخت ونه نیسي یو ورځ درنه ونیسي یو هفته درنه ونیسي یو میاشت درنه ونیسي یو فصل درې میاشت درنه ونیسي یو کال درنه ونیسي کال بعد خو به خلک د دې خلکو یاد خوندې شوی کال بعد خو به دوی تاریخچه خوندې شوی دا خو به د زمانه حالات له ځان سره نه وړي بلکې دا به خوندي وي راتلونکو نسلونو ته به پاتې وي دې ته مه په تمه کېږئ چې خامخا د یو بل نسل راشي او هغوی د بیا فرهنګیان وي او قلم بدستان دي وي او موټر دي ورسره وي او کلی په کلی دي ګرځي او بیا د له هر چا نه بېلې بېلې پوښتنې کوي او تاسو ته بیا هغه د شهیدانو تاریخ لیکي او تاسو ته د تاسو د غزواتو د تاسو د فتوحاتو تفصیلات خوندي کوي دا نه ممکنه ده او نه د چانه تم او توقع ولري او کوي کوي بیا به غربیان کوي او په خپل ګټه باندې وای کوي د منګه به بیا فائدہ ورکې نه وي راځي نن خپل راسته راوړنې په خپل قلم په خپل په هغه کیفیت باندې خوندې کو چې منګه ور باندې قانع کیږو چې هغه صداقت او مصداقیت موږ ته په خپل معلوم وي او شک پکې نه په خپل کوو او نه بل چاته ورکې د شک کول او د ردولو مجال پاتې کیږي ځکه چې د دې صحنه خپل اتلان شته د هر شهید کورنۍ شته د هر شهید زوی شته د هر شهید لاپلار شته د هر شهید مور ژوندې ده د هر شهید خزه ژوندې ده یا غونه معلومات واخلې او یقیني شی موجود کړي یقیني شی ولیکي اټکلی شی ملي کړي ځکه چې شهید ټول کورنۍ خو نه د شهید شوی خو یو فرد یو دور کې شهیدان شوی باقی مانده خلک پلار یې تر یې ورور یې زوی یې وراره یې مور یې خور یې عامه یې خاله یې د کلی امام دا خو موجود دي له خلکو نه یقیني معلومات راجمه کوي په دې ترتیب باندې به موږ تاسو د جهاد د شهیدانو یو لوی سجل خوندي شي او د تاریخ لپاره به داسې یو سرمایه وي د راتلونکو نسلونو لپاره به د الهام ورکونې یو داسې منبع وي چې د دې آثار او برکات به راتلونکو نسلونو ته ورخاره کیږي ان شاء الله لډیر وخت راځي د ما په ذهن کې یو موضوع شته دا وغه په دې اړه ده چې څنګه وکولای شو منګه د افرادو په حیث یا د یو جهادي جهاد په حیث باندې چې منګه دا د خپل جهاد ټول انظور ټول تصویر دا د عکس په ژبه باندې خوندې کو په یو کتاب کې او بیا دا کتاب د منګ د دې جهاد یو انزوریزه گواهی نامه وی زه دا خبره لږ تاسو ته ساده کوم زه وایم چې کاش کې د منګ او تاسو کوم جهادي سټوډیو یا کوم فرهنګي مرکز او جهاد او یا په دې لوی جهادي بهیر کې څو کسان دې ته مټې راونغاړي چې د دې جهاد د مختلفو ابعاد او اړخونو صحنه یا د صحنو تصویرونه عکسونه راواخلي او د دونه یو 2000 3000 یا 4000 عکس را جمع کی او دغه عکسونو نه یو زر صفحه‌ای کتاب داسې جوړ کی چې په هر صفحه باندې د دې څلور عکسونه لګېدلې وي او بیا د دې هر عکس لاندې مختصر په یو کرخه یا په دوو کرخو کې وضاحتي معلومات وي د دې عکس په باره کې دغه عکسونه دا به د جهاد د مختلفو مراحلو یا د امریکایانو د دې يرغل د مختلفو مراحلو وی او په ډیرو بابونو دی تقسیم شوی مثلا اول باب یې سړی د دې يرغل د مقدمات په باره کې ترتیب کی او هغه داسې چې مثلا د بن لغونډې نه شروع کی د بن د غونډې عکسونه یا د هغو څلورو جهتونو څلورو ګروپونو عکسونه چې یو ته به د قبرس ډله ویلې یو ته به د روم ډله ویلې یو ته به د پیښور ډله ویلې او یو بل ډله ته د کم ځای ډله ویله د کابل ډله د افغانستان ډله به ورته ویله یا د شمال ډله د دغه وفدونو عکسونه چې دا څنګه دوی ور روان شوي دي دا تیار په انټرنیټ کې شته ثبت شوي دي الته بیا د بوم دا غونډه چې کېدل د دې مختلف عکسونه شته د الته ثبت شوی دي بیا چې څنګه الته دوی په کوم مجالس کې چې څوک څوک ورکه برخوال او بیا څوک د رئیس جمهور په حیث باندې وټاکه او څوک د کوم مناسب لپاره وټاکل د دې د عکسونه شته ده مختلف هغه جهتونه چې د امریکایانو سره په دې يرغل کې د شروع په ورځو کې ورسره ملګری او د امریکایانو په ټانګونو باندې سپاره یا دغه په تیارو کې ګرځیدل را ګرځیدل او یا په جبهاتو کې د مجاهدینو په خلاف باندې عملا عملیات کول که هغه د شرق په جبهه کې و که د غرب په جبهه کې و که د شمال په جبهه کې و که د جنوب په جبهه کې و چې د امریکایانو سره او د نور اروپایانو د دوه سره یو ځای را روان ول د هغه قومندانانو چې د صلیبي لخر لپاره یې د پیاده عسکرو رول لوباوه د هغو عکسونه را پیدا کړي ځکه دا بیا یو وخت خلکو هیریږي یا به دا یو وخت د اتلانو په حیث باندې بیا معرفي کیږي خو که په دغه کتاب کې دوی د صلیبي یرغل د مقدمه په حیث باندې یا د صلیبي یرغل د زمينه سازانو په حیث باندې د دوی عکسونه یو ور په دې تاریخ کې ځای په ځای شو دلته بل دوی به نور ختم دي دوی که ارڅومره دښمن پړسوي چې دې کتاب ته خلک مراجعه کوي راتلونکي نسلونه نو وایي چې هو دای کوم په غلامانو کې وو د کوم د شمال په جبهه کې د امریکایانو پوځیانو سره یو ځای کار کاو د کوم د جنوب په جبهه کې امریکایانو سره کار کاو د کوم امریکایانو په هلیکاپټر باندې راوصل او فلاني ځای کې کوز کړی وو لکه کرزی دغه خو ویلی وکانه چې دا بمونه واړه واړه دي لغټ بمونه پیراو غرزوي د شیخ صاحب خو ویلی په دې سپینه ګیر او سپینه لنګوټه د هم دا ویلی وکنه دا ټول شیان الته د تصویر په ژبه باندې ورسره ثبت شي یو بل باب بیا داسې وي چې مثلا دوی نظام جوړ کړ حکومت جوړ کړ په دې حکومت کې دوی د وزارتونو چا چا ته ورکړه او بیا د هر وزیر مختصره معرفي نامه وی الته چې د فلاني امریکایي فونتون نه فارغ شوی دی د فلاني فرانسوي پوهنتون نه فارغ شوی دا د غرب چرګوړي د غرب چالت ځان ته روزلی و او به دلته راوستل او دلته په خلکو باندې د وزیرانو په حیث د وکیلانو په حیث د سیاسي رهبرانو په حیث په دې حیثیتونو باندې په خلکو باندې دلته وروته خپل بیا یو بل باب داسې وي چې په هغه کې د امریکایانو بمبارونه وي زورور زورور بمبارونه دي کړی دي کلی وران کړی دي خلک وژل دي ټوټه ټوټه انسانان پراته وي کله ور اخیسته ځنګلونو ور اخیسته وي پورا پورا کلی سوځېدلی وي چیرته ودونه بمبار کړي وي چیرته کاروانونه بمبار کړي دي چیرته ولسی خلک بمبار کړي چیرته جنازه بمبار کړي ده چیرته مسجد او تراویح بمبار کړي دي دا عکسونه ټول شته ده خو په متفرق ډول باندې وپراته دي د امریکایانو او د دوی د ملګرو جنایات او د دوی وحشتونه چیرته یې چاپه غورځولې ده چیرته یې خلک په سپیو باندې داړلې دي چیرته یې کور ته وره چولې چیرته انسانانو ته وره چولې د دوی چې دا څومره بمبارونه دي یا څونه د دوی د وحشتونه دي دا عکسونه په انټرنیټ کې دوی په خپل هم خوندې کړي دي مختلفو ویب سایټونو کې شته متخصص ویب سایټونه دي د عکسونو لپاره او په دې جهادي فلمونو کې په دې کې هم شته ده او د مختلفې صحنې راوخستل شي د عکس په ژبه داسې منظم شکل باندې مرتب شي د امریکایانو بمبارونه یو بل باب داسې ونیول شي ورته چې د مجاهدینو مقاومت د دوی په مقابل کې د دغه مقاومت صحنې چې هر څومره دي که په سختۍ کې دي که په کمینونو کې دي که په خاري عملیاتو کې دي که په اطرافي عملیاتو کې دي که په مخامخ جګړو کې دي که هر ډول عملیاتو کې دي خو د مقاومت د جانب عکسونه او د هغه لاندې وضاحتونه ولي کله شي چې دغه د فلاني ولایت صحنه ده د فلاني ولایت صحنه ده د فلاني ده د فلاني ځای ده په دې ځای کې دا پیښه شوې ده په دې ځای کې دا وش دا شان دوی سره تیار هغه معلومات هم ورسره لیکلي دي په انګریزي کې د دوی سره په ویب سایټونو کې مشته ده او په ډېر ځایونو کې لا خلکو ته تر اوسه په خپل یاد دي د مقاومت دا مرحله د امریکایانو په خلاف د جهاد دا مرحله ده یو بل ځای کې د امریکایانو مثلا یو بل باب داسې وي د دوی مات او د دوی شکستونه چیرته د دوی مړی ټوټه ټوټه پراته چیرته د دوی په هوا کې داسې الوزول شوی په یو ځای پراته سره بل ځای پروت تانګ بل ځای پروت او چیرته سوی ټانګ چیرته موټر چیرته ټول کاروان سوی چیرته امریکایان په زخمی حالت کې چیرته د دوی تیاری ورته کینی چیرته په تذکرو کې اخیستې دي کشکاګي یو خاطر بل خاطر وړي ځکه امریکایان بل ټول دنیا نه او خصوصا له افغانانو نه خپل د ماتې د شکست تصویر پټوي خلک ته وایي چې من خو حالت لاړو موافقانه لاړو موافقانه بیرته راغلو لاړو وحشي خلکو تم دیموکراسي ورکو د بیرته تنه زفرمندانه کامیاب راغلو او دوی د منګه د شکریا او باسي ګوره لورګانې منګ ته خوشحالي نه ګډيږي او دا ګوره د خلکو د منګه دونه مننه وکوله رئیس جمهور دا مننه وکوله او فلانی دا مننه وکوله هغه حقیقي تصویر د دوی د شکستونو دا بل خلکو نه دوی پټوي ومن باید دا تصویر خوندي کو دوی چې هر چیرې څومره تلفات لیدلې دي او خه کار بیا پکې دا شوی چې د دوی تلفات ته تر منګ د دوی نظر ورنږدې و دوی په خپل کامرو باندې د خپل هر زخمی د خپل هر ټوټه شوی جسد د خپل هر سوي ټانګ د خپل هر کاروان عکس په خپل اخیسته به په خپل ویب سایټونو پورته کړی دا یا په مختلفو اخباري جهاتونو باندې خرڅ کړی دا او هغه موجود دي دا رانه رانه عکسونه چې په ډیرو عالی معیار کمرو باندې اخیستل شوی دا ټول د دوی خپل دي په دې انټرنیټ کې شی خو بل خو تاسو ګوري دا رانه قوي قوي عکسونه چي دي ځکه د مجاهدین نه دي مجاهدین دونه په نږدې ساحه کې ورته نه وي او د مجاهدین سره چې کوم وسایل دي تصویر د تصویر برداري هغه کمزوري دي هغه دونه رانه نشي اخیستلای نو دوی په خپل د شیان د خپل ماته ګډه د خپل وینې د خپل زخمونه د خپل مات اډوکی د شکېدلې بدنونه ټوټه ټوټه پراته اخو دی خو تاسکري دا دوی ټول خپل تصویر برداری کړی دی وسته دا راوخستل شي او د امریکایانو د ماته او د شکست عملی شواهد ال تور کې دی یو باب په حساب باندې خوندي شي او بیا دا د یو شاهد په تور باندې د راتلونکو نسلونو ته پاتې شي یو بل تصویر یا یو بل باب دا راوخستل شي چې د امریکایانو ټکنالوژي یا پوزي ټکنالوژي حربي ټکنالوژي څنګه د مجاهدینو د کمزور وسایلو خو د قوي ایمان په مقابل کې ماتې وخوړه بیا په دې کې څه وشي چیرته د دوی تیارې رالوېدلې د غوا عکسونه وي دوی به وخت انکار وکړي یو تیارم نه دلوېدلې د دوی د رالوېدلو تیارو عکسونه د رالوېدلو ډرون عکسونه د دوی د څو ټانګونو عکسونه د دوی د څو موټرو عکسونه د دوی د کتارونو عکسونه د دوی د ویجاړو شوو قرارګاو عکسونه د دوی هغه څومره وسایل چې د دوی دی لوی لوی کاروانونه لوی لوی وسایل لوی لوی اډې دا چې د دوی تخریب شوي دي کې ټانګونه سوي دي کې موټر سوي دي کې تیارې لوېدلې دي سوي دي کې نور وسایل دي که تعمیرات نړېدلې دي که د دوی دفترونه دي که د دوی قرارګاوي دي دا چې لمنځه تللې دي د دوی ټول د تصویرونه د یو شاهد په تور باندې په یو باب کې راجم شي او بیا امریکا سبا وایي چې موږ ماته نه وخوړلې نو بیا ورته چې سب دانو دي چا دي تا چې ماته نه وخوړلې دانو دي چا دي دا خو دې تا دي کنه د دې تشریح نه خو بیا دوی انکار نشي کولای دا خو به د یو تاریخي شاهد په تور باندې دلته پروت وي همدغه ډول مختلف ابواب د جهاد که هغه د قتال دي که هغه د تلفات دي که هغه د دوی د تلفات دي که هغه د اعداد دي مثلا د مجاهدینو د اعداد بهترین بهترین عکسونه شته ده د احداد د صحنو په معسكراتو کې د مجاهدینو په خپل غونډونو کې چې دوی په څه ډول باندې ځوانان روزلي دي په څه ډول ځوانان قتال ته آماده کړي په څه ډول فدایت ته آماده کړي دي په څه ډول دوی جنگي روزنه ورته ورکړي ده څنګه د جنگي وسایلو سره آشنا کړي دي ترڅو د یو شاهد په تور باندې د عکسونه کسل وی ک 200 وی ک 1500 وی چې ارڅوي دا راتلونکو نسلونو ته د یو الهام بخون کې مصدر په حیث پاتې شي چې په 20مه پیړۍ کې د ماده ولز ځوانانو د کفر په مقابل کې دغه ډول تمرینونه کول او امریکا چې ماته شوې ده دا د دغه ځوانانو د جهاد په برکت ماته شوې ده د څه خیراتي وتل نه چې خیراتي راغلی او خیراتي ووتله دا په يرغل راغلی و په زور راغلی و او په زور وويستل شو ګوري که دا تصویرونه خوندي نشي دا صحنه له خلکو هیریږي او که دا خوندي شول او په یو منظم شکل کې یو کتاب په شکل کې راغلل مثلا د زرو صفحې کتاب ورته ونیول شي او په دې کې څلور زره عکسونه راجمع شي چې په هر صفحه باندې څلور عکسونه وي او د هر عکس لاندې مختصر هغه وضاحتونه یې هم د منظمو بابونو په شکل باندې الته لیکل شوی وي او بیا دا په یو بهترین کاغذ باندې هم چاپ شي په رنگین کاغذ باندې هغه آرت پیپر باندې او همدارنګه دا بیا د یو انټرنیټي کتاب په شکل باندې یا د یو کمپیوټري کتاب په شکل باندې هم دنیا ته عرضه شي دا به د دښمن دعوا داسې ولړزوي او حقیقت به داسې روښانه کی چې د تاریخ په اوږدو کې به د دې نه څوک انکار نشي کولای د دې کتاب به اهمیت په دې کې هم وي چې دا مختلفو ژبو باندې ولیکل شي مختلفو ژبو ته واړول شي امدا کتاب عینا په انګریزي کې موجود وي امدا کتاب په عربي کې موجود وي امدا کتاب په پښتو کې موجود وي امدا کتاب د دنیا په نورو ژبو کې موجود وي ځکه چې هغه ټول عبارتونه راجمه کې نو خو څلوېک صفحې پنځو صفحې عبارت نه تی جوړیږي باقی مانده خو نور تصویر ده تصویر خو خپل خلکو ته حل وایي تصویر خو ځان ته ترجمان نه غواړي هغه خپل ترجمانی په خپل کوي د هر ژبه انسان ته خپل حقیقت په خپل بیانوي نو دا کتاب به یو بین المللي کتاب شي او دا به د 20مې پیړۍ د مقاومت او د جهاد کتاب به راتلونکو ولسونو او نسلونو ته د هر ملت کاغه په اسیا کې وي کاغه په افریقا کې وي کاغه په نورو برازمونو کې وي په نورو مملکتونو کې چې هر چیرته وي د نسلونو د پاره د راتلونکو ولسونو د پاره د ځوانانو د پاره د اسلامي او جهادي فکر د لرونکو د پاره به یو الهام بخون کې مصدر بوي یو ژوندۍ مثال بوي په دې باندې چې دلته غرب څونه جنایات کړي څونه وحشتونه کړي څونه خلک وژلي دي څومره بیرحمي کړي دي څومره کلی سوځولي دي څومره زندانونه ډکړي دي البته یو باب د زندانونو په باره کې وي د ګونتنامو د زندان تصویرونه پکې د باګرام د زندان تصویرونه پکې د نور زندانونو تصویرونه پکې د هغه بنديانو تصویرونه پکې چې امریکایانو په خول اندیا چولې دي په بوټونو ور باندې خيږي یا د وحشت معاملې ور سره کوي یا جامې ورنه وباسي کالی ورته ورچيري دا ټول وحشتونه د دوی الته ورکی خوندي شي نو دا کتاب به داسې یو خوندور کتاب وي چې د هر ولس ځوانان ګوري د کفر په خلاف به کینه او کرکه په زړه کې پیدا کیږي او د اسلام او د مسلمانانو خواته به همدردی پیدا کیږي او په دې باندې به یقین راځي په دې به باورمند کیږي چې كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين دير زلي لك خلق د ډیرو خلکو په مقابل کې کامیابیږي غالبیږي او الله تعالی د صبر کوونکو سره دی او د موږ د زمانه ژوندۍ مثال یې دغه دی یو ګوري پستر ګبنې خلکو دون لوی اروپا دونه لوی امریکا دونه لوی کاناډا دونه لوی استرالیا یو باب په دې باندې چې په دې ائتلاف کې شریک جهاتونه کم دي د دې 50 یو 50 مملکتونه د هر چا بیل د فوزونه ایجنډي وي بیل کاروانونه وي بیل عسكر وي بیل قرارګاه وي دا به کرا وستل شي چې من خلکو ته دا ثابت کو چې د موږ په خلاف دونه لوی خلک راجم شي دونه ډیر خلک راجم شي یو باب ورکې دا وي د کاناډایانو بیل باب ورکه د فرانسویانو بیل وی ورکه د امریکایانو بیل وی د استرالیانو بیل وی د هالندیانو بیل وی همدارنګ د بلجیمیانو بیل وی هر مملکت بیل وی پکې یو باب پدې چې دلته د مشترک جهاتونه پدې کې څوک وو نو دا به ټول داسې شل دیر څلويخ باب کتاب بوي او په دې باندې چې هر جهت کار وکوي ډیر لوی د خیر کار به کړی وي ان شاء الله پاتې شو د تصویر د چاپولو د نه چاپولو د جواز او د عدم جواز خبره په دې باره کې الحمدلله علما ډېر د احتیاط په نظر کې نیولو سره فتواوې ورکړې دي چې ټول هغه عکسونه یا تصویري مواد کاغه ویډیو دی او که یوازې ثابت تصویرونه دي چې د جهاد لپاره د وسیلې په حیث باندې استخدامیږي هغه د دعوت او د جهادي وسیلې حیثیت لري د هغه بنا بر ضرورت جواز شته دا یو جهادي وسیله ده ها د شوق لپاره چې څوک تصویرونه اخلي او یادګاری د ځان سره اصل تصویرونه ساتي سیلفي ملفي او غیره دا شیان دا ناروا دي دا په هیڅ صورت کې ښه کار نه دی د حرمت په بیلابیلو درجو کې دي ځینې ډیر حرام ځینې داسې مکروه داسې خو چې کم تصاویر یا کوم ویډیوګانې د جهادي مقاصد او د اسلام د نصرت لپاره او له حق نه د دفاع په خاطر د حق د احقاق او د مظلومیت د اثبات لپاره وي او د ظالم د ظلم د اثبات لپاره د شاهد په توګه باندې هغه استخدامیږي استعمالیږي نو په دې باره کې علماو فتواوی ورکړي دی او دا یو جایز کار غنل دی او په همدغه بنیاد باندې تاسو ګوري چې څومره جهادي جهاتونه چې په نړۍ کې دي اسلامي نړۍ کې دوی ټول تصویر کاروي او تصویر نه دی جهادي وسیله په حیث د بیان دی وسیله په حیث د ایزاح د وضاحت د کولو د وسیلې په حیث باندې کار اخلي ورنه نو کداغه ډول یو کتاب موجود شي او تاسو باندې فرنګي ځوانان کار ور باندې وکړي په لاسو کلو کې خو به ترتیب کې کنه دا ټول د 15 میاشتو شپږ میاشتو د کال خبره ده ځکه چې څوک د انټرنیټ ته رسیدګي لري په یو ورځ باندې په زرګونو تصویرونه ډاونلوډ کوي په یو ورځ نه په دوه ورځو نه په یو کال کې خو به پوره کی بیا چې پوره کې د دې په تصنیف او ترتیب کې صنف بندۍ کې د دې لپاره په فهرست جوړولو کې او په عنوان گزاري او په دې کې دی یو عالم سره دی یو فرهنګي شخص سره یا دی یو کمیټه دی یو جهات سره مشوره ور باندې وکوي کدا کار کوم رسمي جهات وکاوه هم د خیر کار به کړی او که رسمي جهاتونه ورنه غافل شول چې یو فرد یې هم وکوي نو یقینا یې کولای شي چې بس ملا ورته وتړي او وای چې زه به د جهاد تصویر خوندې کوم زه به د دښمن وحشت خوندې کوم زه به دغه تجربه چې د شپاړس کاله ورکې د ولس ډول ډول تکلیفونه ولیدل او ډول ډول قرباني ورکړي او ډول ډول انتصارات او کامیابی ورکړي ولیدل د دښمن په مقابل کې دا به زه خوندې کوم او په داسې یو ترتیب باندې چې دا بیا په اسانه باندې هم د دې وخت ټول خلکو ته ورسېدلی شي ټول ولسونو قومونو او ژبو ته ورسېدلی شي او هم پر راتلونکي کې دا د یوې جهادي وثیقې په حیث باندې د یوې جهادي وثیقې په حیث باندې دا تاریخ کې خپل ځای ونیسي دا به ډېر لوی کار وي چې هر چا وکاوه نو ان شاء الله چې لدې امت سره به احسان کړي له جهاد او مجاهدینو سره به احسان کړي د شهیدانو لوینو سره به احسان کړی کندو یتیمانو برو خوندو مندو له دو سره به احسان کړی له زندانیانو سره به احسان کړی او د هغه جنایتکارانو او د دښمن د غلامانو د وحشي صفت انسانانو چې د ډالرو په خاطر له ایمانه تیر شول د وزارتونو منصبونو په خاطر له دین او له جهاد نه تیر شول د غوی د جنایات به بربند کړي راتلونکي نسلونو ته هغه د شاشوجهانو د وطن فروشانو د غدارانو د خاینانو په حیث باندې په تاریخ کې هغه ولسته معرفي کړي خلق ته معرفي کړي دا ډیر لوی کار دی او د کولو په حیث باندې اسانه ده خو د تاثیر په حیث باندې ډیر لوی کار دی که په تاسو کې څوک دغه ډول یو کار باندې اقدام وکوي او یا د ماغه الله تعالی بل چاته ورورسوي او د دې وطن ډیر زړه سوځیدونکو او زړه سوان د بچیان شته ځوانان شته په پوهنتونونو کې شته په مختلفو اداراتو کې شته په مکاتب او مدارسو کې شته ده په دې ولس کې خلک شته ده چې دا ډول شیانو ته پام وي نو په دې باندې دا چې منظم ډول باندې کار وکړي یو لوی جهادي وسیقه دا به منځ ته راشي او بیا که دغه ډول شیان سره شریک شي او څو جهتونه سره خپل کوششونه شریک کی نور به هم خوندور راشي بهترین به راشي او که د یو په ځای باندې څو کتاب راشي نو هم هیڅ باک نشته د څو کتاب دی وي مختلفو جهتونه دی د کې بل لا تاثیر ځکه چې تنوع به ورکه راشي هم به یو ډول رنگارنګي ورکی او هم به دغه کار له مختلفو زاویو نه له مختلفو اړخونو نه انغړل شوی ساتل شوی دی دا یو لوی کار دی دغه خاطره مې یا دغه موضوع مې تاسو سره شریک کړه امید ده چې تاسو ځوانان تاسو چې له انټرنیټ سره سروکار لري تاسو چې له کمپیوټر سره سروکار لري تاسو چې له فیسبوک سره سروکار لري دغه په ساعتونو ساعتونو وخت چې تاسو ور باندې تیروي په هر ورځ کې لس لس تصویرونه تاسو راخته کوي نو د میاشتې په آخر کې به ګوري چې تاسو سره 300 تصویرونه جمع شوي 300 تاسو سره جمع شوي 300 د ابل سره جمع شوي 300 د ابل سره جمع شوي نو ګوري به چې لامیاشت باندې پوره تاسو سره په زرګونو تصویرونه جمع شوي او د دې تصویرونو باندې بیا کار کول دا ور باندې شروع کړي نو یو خبره دا و چې په دې مجلس کې مې وختل د تاسو سره شریکه کما